وفقنا لنصبحك مثل الرعد والتوكل عليك مثل إبراهيم وفقنا لنصبحك مثل الراد والتوكل عليك مثل إبراهيم ولنتوكل عليك مثل إبراهيم توجیه راکا چې دراز شانستا تصویر بیان کو او تا باندې توکل کو بشان د ابراهیم علی السلام څنګه چې هغه تا توکل کړو مناسبت مکه سورۃ سره یو خدا دی چې مکه سورۃ کې وی یعقوب علی السلام په غیب نه پوهیدو نو په دې صورت کې اوس دا وایي چې غیب دان یوازې الله دی العالم هو الله په ارث فوا یوازې الله دی ځکه یعقوب علی السلام غیب دان نو دې مناسبت دارې مکه سورتونو کې اثبات د توحید شو فاضل او عقلی او نقلی او سره نو په دې صورت کې بیا ادله عقلی ذکر کړي پس د ادله او نقلی او نه مخکې د نقلی بیان کو دو یوسف علیہ السلام نه دې صورت کې ادله عقلی بیانې الادله العقلیه بعد النقلیه درې مناسبت دا ده چې سورې یوسف اخر کې ترغیب قرآن ته نو سورې رات اول کې ترغیب دی قرآن ته د دې اول د اخر د یوسف سره مناسب شو داود صورت نبی شریف دعا خلاصه صورت دادا صورت کې ادله متنوعه دي په دې مسله چې غیبانه حاجاتو کې چغه الله ته وایي دا داوی ذکر کړل سوال سمات نه سوال لسم آیات کې دا راځي له دعوت الحق یو الله درا برنه درشتیا یو الله د برنه نه اخته والذین یذون من دونی لا یستجیبون لهم بشیء هغه کسان چې مشرکین را مات کوي بنا الله قبول نشي کوله الله در زربر یو الله دې چې غلایق دی چې چغه الله ته والي شي غیبانه حاجاتو کې الله را مدد شي په دې باندې په صورت کې ادله ذکر کړي یو قسمه دلائل خالق دار شزین او دا په درې قسمه یو دې میاس کې الله الذي رفع السماوات بغیر عمد خالق دار شدیم که اسمان ندی ما پیدا کړ دي بغیر د سنونه وسخر الشمس والقمر او کنور دې کوسوم مې خالق دار شي دی الله کبر دی اسمان نو تو ګورا نو سور تو ګورا نو سومه تو ګورا نو کلان دې زمکه دا او ګورونه دي او کولی دي او کومینس کې دی وندونو تو ګورا جوخ جوخ وندونه دي وسا لګېدلی او باغونو تو ګورا له دعوت الحق چې دا ټول الله پیدا کړنی چې هم الله ته واه غیبانه حاجاتو کې یو الله را مدد کا یا الله را ورسي دیم قسم دلیل عالم په ارسال الله نه دا ذکر کوي اتم یاتنا او کو بهر درهم ندی کله شپې خبرې دی او کله ورځې ټول الله دې ښکارا له دعوت الحق یو الله لا لا يقوم مناسب د چرا چې چرا الله تو والي شي یو الله اگر مدد شي او چا ورته والي شي له دعوت الحق دریم قسمه محافظ الله دې یو رسم آیاتنا له معاقبات من بین یدی ومن خلفه یحفظون من امر الله دې انسان لرا یو بل پس ملائک لګی دلنی مخی دنا او رسو دنا ساتی دلرا من امر الله ای بی امر الله پر حکم دا الله دا الله په حکم د انسان سره ملائک لګیدل دي چې هغه ملائک د انسان ساتي محافظ دو ارچا دی الله ملائک مقرر کړ دي د بار ساتنې د الله له دعوت الحق یو خالق دار شي دی الله کبر دی او کوکتا کمینس کی لہو دعوت الحق دے عالم پارس دے اللہ کرحیم کی دیو کبار کل مخلوق پٹ دیو ککارا اللہ تجیب کارا لہو دعوت الحق درین محافظ دار چا دے اللہ دے انسان دے پاس دبارا ملائک مقرر کر دین سمخ کی اصول سو سرورم یو قسم خالق دار سره الله کبر جو وخت جو کومینس کې نو له دعوت الحق دیم په بار سره الله عالم بكل شيء هو الله له دعوت الحق دریم محافظ دار چاله الله نو له دعوت الحق سلورم واقدار متصرف دی الله او یو خالق دار شي دی الله خبر دې وکتا دې عالم بار سي دی الله کریم کی دی وکبار او درېمو محافظ دار چا دی الله او سلورم واغدار متصرف دی الله او پنځم ټول می تسبیح خوان کرات دی او کنور ملائک یو خالق دار سره الله کو بر دې او کوختا او کومینس کې له دعوت الحق دې په پار سره الله کرهم کې یو کوبار کله شپې یو کو دور دې له دعوت الحق درې محافظ دار شه دې الله ملائکه مقرر کړی د پارا ساتنې د انسان له دعوت الحق ولقد تخصم من دون اولیاء لا یملکون لانفسهم نفع ولا ضر هغه تاسو نیولې واغدار د نفوذ نقصان نه دي یو خالق دار شری الله کبر دې وکتا او کومینس کې دیم په پار سره الله کریم کې دې کوبار او دریم محافظ دار چا دې الله او ساتون کې دار چا الله دی او سلورم متصرف دی الله او پنځم ټول می تسبیح خوان او شپږم الله درځي منقاد کاسمان کې او ګزما کې او اوم مربی دار چا دی الله کاسمان کې او کبزما کې او اتم آیات شپږشتم نه الله یسد رزق لمن یشاء خوراک براخ کوي الله چاله چې غواړي خوراکونه ور کوي ټول مراد براخ خوراک براخ کوي چاله چې غواړي او تنګي خوراک خوراکونه براخ کون کې دی الله او تنګون کې دی الله نه له دعوت الحق یو اته درشتم کې ولقد ارسلنا رسولا من قبلك انبیاء میرا لګل پدې چې چا الله ته وای دا لس دلایل یو خالق دار شي دی الله کبر دی او کوختا له دعوت الحق دیم عالم بكل شيء هو الله کرهیم کی دیو کبار له دعوت الحق درې محافظ دار چا دی الله ملائکی مقرر کړ دي د پارا ساتنې دي انسان له دعوت الحق او سلورم واغدار متصرف دی الله یوریکم البرقا خوف و طمع شپغم ټول می تسبیح خوان کوم ملائک دیو کو نور رات دیو کو نور ملائک او اوم ټول مې دي منقاد کاسمان والا دي او کوزمک والا دي او اتم مربي دار چا دی الله او نام فراغ برا حکم زو او لسم وای می کړل په دې مسله او یو رسم انبیا مې را لګلې په دې چې له دعوت الحق صورت کې رد او شرک دعا او پاغه ادله متنوعه دارنګي صورت ممتاز دی په بیان د مثال د قران بالما د قران مثال په ابو سر ذکر کړل او صورت ممتاز دی پرد د شرف دعا بالادله المتنوعه دې صورت کې ادله متنوعه قائم کړلې او په دې ممتاز دي نو رات کې رد د شرک دعا کوي اول کې ترغیب ورکې قران ته حضرت شیخ د الله غری رحمت کې خپل واقع بیانولا وای موږ میا والی تروانو یو بل ملګر را سره شپه او کې ودارل گاډیو نور گاډي بنو ایمن په ټیشن ریل گاډي دوه خاتون نو چې ګاډي روان شو نو ما سره وغونډه قران نو چې کم دې کې بزون او داغي بیان کو نو ما داغي قران مې راغستو ملګری زو اوس کوم ډول ما دې قرار شه شپه دې ګاډي نه مو کوس کی جمعي بلې خېټه مو الله سو مې دا خېټه دې مله مړ کی ته مې کو اورې اگر شیخ ما شروع کړه سورۃ راز می شروع کو نو ال د سی بيدارو د شورو نمخ کې هغه وی یو شعر وی میزاری محمد پی مر جائیں گے اور اس نورو فکر او سره ویلا یو زما موضوع خو برابر شو شعر دې خو شرک خیزه جماعت مې خدا دې سوی نه خبر نه نو ته څنګه وې نمای دا سیوا هم مزار محمد په مر جائیں خاص مسلم پیرنګو سے کټ جائیں گے اور ناغا غو کیو مور ته سره تراش شروع کو چې ما صورت ختم کو نو دا و سره د پروتو دغه وا ټوکرې وا او جانو دا ټوکرې ما الله کې مناسب دا دی وزن قبول کی عملګر ته مې څنګه ده توحید نه بود گنج خدا بود او ریکنه خېټه له مړکړه ها الحق نو دا دې رښتیا الله چې کوم وه کړل نو دا وه حق تا ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لكن دې دخل کو ایمان نه راوړي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد الله غزاد دې پیدا کړی د اسمانونو بغیر عمدین بغیر دستانونو چینه دې لرا وګورئ شپې در پور شپراولی نور څه پټکی دا شپور سوا چي پټه الله په شپې سره ورل شپراولی نور څه پټکی ان فی ذلک یقین پدې کې دلایل نه لپاره دا قوم چې سوچ کوي وفي الارض قطعون او بزمګه کې څه داسې چې هلته بوڼ یو دی یو بوڼ دی کجورې ترې نه ډېرې خطرې او څه داسې چې یو بوڼ نه بوڼونه هم ډېر دي لاندې تنیم زیاتې دي نو ونیم زیاتې دي سین و بوڼ ته وایي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وایي العمو سن و ابي ترو دا د پلار بون دی العمو سین و ابی دا د پلار بون دی مطلب دا دی تنه یو ده او څنګه دي دوه تللی د یو اډو کې نه دو څنګه خطرلی نو نقیرون سنوانم چې هغه یو بون واده دي کجور ډېر دي او اصل یو دی لپاس ډېر خطر دي وغیر سنوان او نه یو بون والا بونډو نیم ځان دی سانګم ځان دی یسقا بما ان واحد کولې شي دا یو قسمه وو کړو بولې شي په یو قسمه وو یو بلا او میوه دنه مختلف راو دي خوندونه بیل بیل دي وین تعجب که تعجب کې دې دوینا فعجب قوله ناجیب دوینا دیو وینا دادا کلا چې شومنګ خاورې ایمن با په پیدایش نه کی شوم دا کسان دي چې انکار کړل پرم اولای کا دا کسان الاغلال توقنا یا ناقیم بسټونو دیو کې وای او دا کسان دا اور والدی چې اور کې همیشه اوس بیا زجر ورکړي زجر به سي جال عذاب ځان د پاره د عذاب مطالبه کوي عذاب غواړي ويستعجلونك او تلوار کیسانا بسیاد بازا قبل حسنا وقاض مدافعاتنا نیکی کړي نه دا په نیکی عذاب دبکی او عذاب غواړي او رحم کې چې بچي د مودینه زیاتېږي دا مله ته معلوم دی زحاق بن مزاحم دا چې کله د مور نه پیدا شو د څلور کالو او غاونه شي زحاق ورزه کوي چې خندلې اورې زکور د زحاق وي ادا بیا لو عالمو او کله چې دیو پات کېدو درې در شاګردان یې خوا د ناسو لوی عالمو نو زیاته الله سلورو کالو تو ګورا ډېر مو د پاتې کوي وکل شین اور یو شی پسند الله کی پاندازه عالم الغیب والشهاده پوره پاغا چې پټ دي د مخلوق نه والشهاده او کار دي مخلوق ته الکبیر اوچت ذات ته المتعال المتعال او لوی دی اوچت ذات ته او بلند لوی ذات ته لو دې په اعتبار د ذات سره المتعال بلند دې په اعتبار د صفاتونو سره سوا منکم او برابر دي تاسو نه برابر دي په تاسو کې هغه سوچ پټي وینا هغه سوچ ښکار کوي وینا کو پخکار وینا کوي کو پټا الله پاک په دې ومن هو مستقیم بالله هغه سوچ پټې دن کې رښپې وزار من نار او ګرځیدون کې دور دي الله به په دې عالم به کل شی هو الله فارس په الله دې اوس دریم قسمه محافظ الله دې حفاظت کې دار شه لو معاقبات من بین یدی انسان لرا معاقبات په یو بل پسې ملائک دي په دې انسان بسې ملائک دي په یو بل بسې من بین یده مخکې لدنه او رسول لدنه انسان سره ما ملائک لګول دي سردن مخ کی دی سردن رسونی یا پی بعض و ها بعضا ملائک دی چی بعضی پا بعض بسراوان دی دی انسان لره پرشتي دي په یو بل پس روانه معاقبات په یو بل پس من بین یدی مخکرزنا او رسولنا یحفظونه من امر الله ساتل انسان من امر الله ای به امر الله په حکم د الله د الله په حکم باندې د انسان ساتي ملائکه ته الله حکم کړل يحفظون من مخلوق الله د مخلوق د الله نه ساتي انسانانو نه د پیریانو نه د دې باندې پاس کړي هغه سلورا معنا يحفظون من امر الله من اجل امر الله نوجد حکم د الله نه الله ملائکه ته حکم کړل چې انسان ساتي ځکه ساتي یو یحفظون بامر الله دین یحفظون من عقوبت الله تعالی د عذاب او درین یحفظون من مخلوق الله د مخلوق د الله نه ساتي او یحفظونه لاجل طوعا په خوشالۍ وکران په زور که څوک په خوشالۍ تابع دي مؤمنان څوک په زور دي کافر او زلال او تابع دي سوري داغي سبب بیګا ګور زلال معلومه شو اسمان او زمکو ول لپاره سورشته حدیث کی راضی عائشہ نے فرمائی زما سفرن ٹیمو نا سن او ہما کور کی نبی علیہ السلام زما بخوا باندې تیر وو اذ انا بذل رسول سلام زه د نبی علیہ السلام د سورې د لاندې راغلم سورې شته او نبی علیہ السلام جسم دې نور نه دی نور ورته په دې معنی سره ویل چې قران راوړل او په دې معنی سره نور نه چې بشریت نه پیږي چې واقدار نه د پاره د خپل نفسونو د پیدې او د نقصان نو حال یسل اعما اے برابر دې رون والبصیر او لذن کې اعما سره مشرک بصیر سره موحد مشرک او موحد برابر دې چې مشرک په منظر نه مړ دې او اعما دې او موحد په منظر د بصیر دې نه برابر یا اعما سره معبود باطل او وزیر سے معبود حق الله دوانه برابر دي نه ام حال تصویر ظلمات و نور اے برابر دی تیرے اور ناگانی تیرے سری شرکیات نور سرے اغا توحید اے برابر دی تیرے اور ناگانی برابر دی شرک و توحید نا ام جارو للہ او گردو دے خلقو اللہ لری صدا خلقو کا خلقی پیدا کول کړی دی خلقو پشان پیدا کول دا الله نه پیدا کول نه کړی چا پیدا کول کې د کیسه ګرځولې دا شاوان خلقو چې لوړ شوی دی پیدائش په دی باندې نو الله پیدا کون کې راځره الله پاک یو دې زور